موږ د بعضې صحابه و مختصر سیرت بیانولو نو په دې درس کې به د هغه صحابي سیرت بیانېږي د رب العالمین په مدد سره چې هغه د قسطنطنیه د دیوالونو په څنګ کې خخ کړی شوی دی او هلته ورته ملګرو قبر جوړ کړی دی او په هغې کې یې پټ کړی دی. نو دا ستر جلیل القدر صحابي چې خالد بن زید بن کلیب نومېدو او د بنو نجار د قبیلې نه و اسم کنیه یې ابو ایوب وه او نسبت یې انصارو ته کېدو یعنی ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه نومیږي دغه صحابي مؤمنانو مسلمانانو ورونو زموږ د مسلمانانو په ډله کې به داسې څوک وي چې ابو ایوب انصاری به نه پیژني رب العالمین خو په مشرق او مغرب کې د د نوم اوچت کړی دی او ده ته په خلکو کې ډېر عزت اوقدر هغه وخت ورکړو چې د ټولو مسلمانانو نه یې د ده کور د دې لپاره غوره کړو چې محمد صلی الله علیه وسلم مدینې ته د هجرت په وخت کې د ده په کور کې واړول او د ده سره اوسېدلو او د دې صحابي لپاره همدغه فخر او همدغه ویاړ بس دی د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه په کور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راکوزېدلو او اوسېدلو یوه داسې کیسه ده چې بار بار بیانول یې خوند او لذیذ وي هغه داسې چې کله محمد صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغلو نو د مدینه منورې اوسېدونکو خلکو یې د یو ښه میلمه په شکل باندې په زړه کې ځای ورکړو او په فراخه تندي ورسره مخامخ شول. ټولو خلکو سترګې ورته وچې نیولې وې او دومره ورته لېوال وو لکه یو دوست او یو ملګری چې بل ته مینه وال وي. ټولو خلکو زړونه ورته خلاص کړي وو دې لپاره چې د زړه په پرده کې ده ته ځای ورکړي. او د خلکو د خپلو کورونو دروازې په دې نیت باندې خلاصې کړې وې او خلاصې یې پرېښې وې دې دپاره چې نبي علیه الصلاة والسلام په ډېر عزتمند او یو معزز کور کې واړوي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه په خوا کې په قبا کې څلور شپې تیرې کړې او د دغه شپو په ترڅ کې یې خپل هغه اول مسجد جوړ کړو چې په تقوا باندې د هغه بنیاد ایښودل شوی دی بیا د دین ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه زینه په خپل اوخه باندې سور شو او راووتو او د یثرب سرداران د د په لار کې ولاړ وو او هر یو سردار د دې کوشش کولو چې دا شرافت تر لاسه کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د د په کور کې واړوي او د د سره ووسیږي هر سردار یو په بل پسې اوخه تر مخ کې کېدو او دا یې ویل چې اې د الله رسوله زموږ سره واړوه او زموږ سره ووسېږه، موږ به ستا امنیت په ډېرو خلکو او پوره تجهیزاتو سره ونیسو. خو نبي علیه الصلوة والسلام به ورته وویل چې تاسو ته اوښه پرېږدئ ځکه چې دا مأموره ده. نو اوښه په داسې حال کې د خپل وروستي هدف په طرف باندې تلله چې د خلکو سترګې ورپسې وې او زړونه ورته خوشحالېدل. تر دې چې د یو کور باندې به ورتېرېده، د هغه کور هستوګن او اوسېدونکي به غمجن کېدل او نا اميدي به ورته رسېدله، چې بالمقابل به یې د ورنږدې کور والا په زړه کې امید او هیلې په غوړېدو او ځلېدو راتلې، نو اوښه په همدې حال کې همداسې روانه وه او خلک هم د هغې وروسته ورپسې وو او دې خلکو دا شوق درلودو چې د هغه بختور انسان کور معلوم کی چې د ستره حصے په برخه کېږي او نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه سره په کور کې ژوند او زندگی کوي تر دې چې اوښه هغه خلا ته او هغه خالي ځای ته ورسېده چې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د کور مخې ته وه نو هلته اوښې چې دې ګونډې ووهلې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه کوز نه شو لږ وخت وروسته بیا اوښه پورته شوله او روانه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم یې هم واګې ورسستې کړې وې نو د لږ وخت وروسته بیا هغه اوښه په همغه اولني ځای باندې کېناستله چې په کوم ځای باندې مخکې ناسته وه نو په دې وخت کې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه زړه په خوشحالۍ باندې پټ شو، په بیړه ورغللو، هرکلی یې ورته وکړو او د ده سامان یې راواخستلو او داسې فکر یې کولو لکه د دنیا ټولې خزانې چې راخستې وي، او دی یې خپل کور ته وړي. د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه په کور بلاخانه یعنی پس دویم منزل جوړ وو نو بلاخانه یې د خپل او خپل اهل د سامان څخه خالي کړله. دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کې اوسېږي خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور لاندې منزل غوره کړو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د د امر امتثال وکړو او الته یې پرېښودو کوم چې د ده خوښ وو یعنی کوم ځای چې نبی علیه الصلاة والسلام خوښ کړو نو کله چې شپه شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بسترې ته لاړو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه او د د خزه بلاخانه ته وختل چې کله دروازه په ځان پسې بند کړه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه خپل خزه ته وکتل او ورته ویل چې خوا راشې مونږ څنګه کار وکړو آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به لاندې وي او مونږ به اوچت وو آیا مونږ به په رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاسه ګرځو آیا مونږ به د نبی او د وحی په منځ کې ګرځو نو مونږ خو به خامخا هلاکېږو خاوند او ښځه دواړه حق پک پاتې شول او دوی نه پوهېدل چې څه وکړي اوس او د دې دواړو زړونو ته تر هغه پورې آرام او سکون نه حاصلېدو تر څو چې د بلاخانې هغه کونج ته لاړل چې هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لوړ نه برابرېدو نو دوی په هغه ځای کې کېناستل او د کوټې د مېز نه به په غاړه غاړه باندې تلل او راتلل په ابو ایوب رضی الله تعالی عنه چې کله سحر شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل والله که په دې شپه کې یا ما او یا مې خزې سترګه پټه کړې وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ای ابو ایوبه دا د څه د وجې نو ابو ایوب ورته وویل ما ته به دا را یادېدله چې زه د هغه کوټې په سر باندې یم چې ته د هغې نه لاندې یې چې زه کله حرکت وکړم په تا به خاورې او ګردونه پرېوځي نو ضرر به تا ته در رسېږي بل دا چې زه د وحي او ستا په منځ کې وګرځېدم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل ابو ایوبه خبره په ځان باندې مدرنه وه او دا زمونږ سره ښېګڼه وبوله چې مونږ په لاندې منزل کې یو ځکه چې مونږ ته خلک ډیر زی راځي نو بیا ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وویل ما هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر امتثال وکړو تر دې چې یو یخه شپه راغله زمونږ د اوبو کوزه چې د هغه ماته شوه او اوبه په بلاخانه باندې وبهیدې زه او د ایوب مور چې ده اوبو ته ودرېدو او یوازې د هغه څادر نه چې په هغې کې به مونږ ویده کېدو بل څه راسره نه وو نو موږ د دې یری د وجې نه هغه اوبه په دې باندې وچولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ورتوی نشي کله چې سبا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم ابو ایوب رضی الله تعالی عنه فرمای او ورته مې وویل مور او پلار مې در نجار شه زه دا بد ګڼم چې ستا نه اوچت یم او ته زما نه لاندې ژوند کوې وروسته مې د کوزې کیسه ورته وکړه، ده مې هم خبره ومنله او بلاخانې ته وختو، زه او ام ایوب لاندې منزل ته راښکته شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه په کور کې تقریبا اوه میاشتې اوسېدلو. چې بالاخره په هغه میدان کې یې مسجد جوړ کړو چې اوښه پکې چو شوې وه یعنی اوښه پکې ناسته وه بیا د هغې نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کورونو او خونو ته ورغلو چې د ده او د ښځو لپاره د مسجد شاوخوا جوړې شوې وې او نور د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ګاونډي شو څومره قدرمن ګاونډیانو ده ابو ایوب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه درلودله او دومره مینه ورسره کوله چې زړه په باندې بایللې وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د ده سره دومره مینه کوله چې د ابو ایوب او د ده په منځ کې مکلفوالی چې و هغه د منځ نه وړی و او د به د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه کور ته د خپل کور په سترګه باندې کتل ابن عباس رضی الله تعالی عنهما حدیث بیان کړي او فرمایلی دی چې یوه ورځ په سخته غرمه کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسجد ته راوتلی و عمر رضی الله تعالی عنه ولیدو او ورته ویل ای ابوبکره دا وخت څه شي را په مخه کړی یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې زه د سختې لوږې نه بغیر بل څه نیم راویستی عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل زه هم د لوږې نه بغیر بل څه نیم را په مخه کړی زه هم لوږې راخستې یم او د لوږې د وجې نه راووتلم نو دې دواړه په داسې حال کې وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راووتو او ورته ویل چې دا وخت تاسو دواړه څه شي را په مخه کړي یئ؟ نو دې دواړو ورته وویل، والله! یوازې او یوازې دې را ایستلي یو چې له ډېرې لوږې مو په نس او خېټه کې څه نشته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې په هغه ذات مې دې قسم وي چې زما نفس د هغه په لاس کې دی، زه هم د دې نه بغیر بل څه نه یم راویستلی، یعنې زه هم د لوږې د وجې نه راووتم او زما په خېټه کې هم څه نشته دی او نه مې په کور کې څه شته او د دغې لوږې د درد د وجې نه زه هم راووتم. دا یو ډېر ناشنا حالت دی. په دې واقعه کې او په دې لږ وخت کې او په دې لږ ساعت کې دغه د ابوبکر او د عمر رضی الله تعالی عنهما او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حالت په دې کې زمونږ استاد د پر مسلمانانو ډیر درسونه پراته دي کچیرته زمونږ هغه بیانول شروع کو نو زمونږ نه دغه د ابو ایوب انصاری دغه لند سیرت پاتې شي خو هر انسان د په دې حالت کې سوچ وکي سر دې په بستره کې ورکړي، دا خپل سر دې په ګرېوان کې ښکته کړي او سوچ دې وکړي چې څومره عزتمن خلک دي، څومره د اوچتو درجو والا خلک دي، رب العالمین ورسره څومره مینه محبت کوي او دوی د رب العالمین سره څومره مینه محبت کوي، جنتیان خلک دي. په دنیا کې ورته د جنت زیري ملاو شوي دي او داسې نور فضیلتونه خو دې دنیاوي اقتصاد ته وګوره دې دنیاوي حالت ته وګوره دې خوراک ته وګوره او موږ تاسو هم ځان سره سوچ وکړو هر مؤمن مسلمان ته پکار دي که نر دی او که ښځه چې ځان سره سوچ وکړي نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې زه هم د لوږې د وجې نه راوتی یم بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې ما سره راځئ نو د درې وړه را روان شول او د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه دروازې ته راغل ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه به هر ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خوراک ساتلو خو چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم روسته شو او د خوراک په وخت کې به نه وراغله نو د کورنۍ به وخوړو نو کله چې دوی دروازې ته ورغل، ام ایوب، یعنې د ایوب مور، هغه ورته راووتله او ورته ویې ویل چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم او ورسره کسان راغلي دي، هر کله راشئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل، ابو ایوب چېرته دی؟ ابو ایوب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ واوریدو نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه په هغه خرماو کې کار کولو چې دلته نږدې وي هغه په منډه د دوی خواته راغلو او وی ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ورسره ملګری دي نو هر کله دی راشي وروسته ورپسې یې زیاته کړه، اې د الله نبي! دا هغه وخت نه دی چې ته به راتلې؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې رښتیا وایې، یعنې دا همغه وخت دی. وروسته ابو ایوب رضی الله تعالی عنه خپلو خرماو ته لاړو او یو داسې څانګه یې راپرې کړه او راکټ یې کړه چې په هغې کې وچه، تازه او پوخوالي ته نږدې خرما وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ما خو دا نه غوښتل چې ته دا را پرې کې بلکې تا ولې وچې خرما نه راڅنډلې ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې زه دا خوښوم چې وچې لندې او غوره خرماوې تاسو وخورئ او زه به اوس په څه هم درته حلال کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل که چیرته په څه حلالوې نو د شیدو والا چې حلال نه کړې ابو ایوب رضی الله تعالی عنه یو مرغوم او څیرلې راونیو او حلال یې کړو وروسته یې خپلې ښځې ته وویل اوړه لمده که او ډوډۍ ترېنه پخه که ځکه ستا په ډوډۍ پخولو کې مهارت ډېر دی وروسته ابو ایوب رضی الله تعالی عنه نیمایي مرغومی چې دی هغه راواخستو او پوخ یې کړو او نیمایي یې کباب کړو. نو کله چې ډوډې پاخه شوه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او دده ملګرو مخې ته کېښودل شوه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ټوټه دپوخ شوي مرغومي او د پوخ شوي څېرلي نه راپرې کړه، په ډوډۍ کې یې کېښودله او ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ته یې وویل، دا ټوټه په منډه باندې فاطمې رضی الله تعالی عنها ته وروړه، ځکه چې ډېر وخت یې دغه شان خوراک نه دی کړی. په دې حالت کې موږ او تاسو ته ډېر درسونه پراته دي. چې نبی علیه الصلاة والسلام فاطمه رضی الله تعالی عنها ته دغه د غوښې ټوټه وروړه او دای ورته وویل چې ډیر وخت کېږي دغه څه خوراک یې نه دی کړی هر مسلمان د ځان سره سوچ وکړي او ځان سره د فکر وکړي او د خپل سر د په خپلو ګریوانونو کې ښکته کړي چې مونږ او تاسې د رب العالمین څومره نعمتونه استعمالوو او د رب العالمین عبادت څومره کوو د رب العالمین د قرآن مجید تلاوت څومره کوو او د رب العالمین سره مینه محبت څومره لرو د آخرت نه څومره یریږو د قیامت د ورځې نه څومره یریږو د مرګ د سختی نه څومره یریږو د قبر د عذاب نه څومره یریږو او داسې نور نو مونږ تاسو ته به د خپل ځانونه ډیر زیات کمزوري معلوم شي که چیرته یو انسان د ایمان په نظر باندې خپل ځان ته وګوري انسان که چیرته د ایمان او د اسلام په نظر باندې ځان ته وګوري او په خجاور او په مضبوط نظر باندې ځان ته وګوري انسان به وایي چې یا الله زه دې سره پیدا کړی نه وای او ځان به ورته داسې بدبخت او بد عمل ښکاره شي چی دی صحابه وو ته وګوره عبادت ته یې وګوره بندګې ته یې وګوره د الله او د رسول سره مینې محبت ته یې وګوره په دین باندې قربانې کولو ته یې وګوره اسلامي غیرت ته یې وګوره ایماني غیرت ته یې وګوره د اسلامي قانون او نظام نه دفاع کولو ته یې وګوره د کافر او مشرک او مرتد نه د براءت کولو ته یې وګوره او داسې نور عملونو ته یې وګوره او د خوراک ته یې وګوره چې دنیاوي مال او سامان ورسره نشته او دغسې د غریبۍ او د لوږې وخت یې تېر کړی او موږ تاسې ځان سره سوچ وکړو نو کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو ایوب ته دا خبره وکړه چې دا غوخه یو څه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته چې ډیر وخت کېږي هغه دغه څه خوراک نه دی کړی نو د دې نه پس چې کله دوی خوراک وکړو او ماړه شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ډوډې غوښه وچې لمدې او غوره خرما وې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګو اوښکې وکړې او ویې ویل زما دې په هغه ذات باندې قسم وي چې زما نفس د ده په لاس کې دی، دا هغه نعمتونه دي چې د دې تپوس به ستاسو نه د قیامت په ورځ باندې کېږي. څومره د سخت ضرورت نه پس نبي علیه الصلوة والسلام ته دغه خوراک مېلاو شو او دغه نعمتونه ورته مېلاو شول، بیا هم دا سوچ و فکر ورسره دی چې رب العالمین به موږ سره د دې حساب کوي، او رب العالمین به مونږ د دې نعمتونو تپوس کوي نو ای مومنه مسلمانه که ته نر یې او که ښځه ایا ما او ته ځان سره دا سوچ کړی ما او ته چې په ورځ کې پنځه شپږ ځلې مړېږو ما او ته چې د رب العالمین نعمتونه مختلف استعمالوو ما او ته چې د رب العالمین نعمتونه قسمه قسم استعمالوو او ډېر یې استعمالوو او ښه یې استعمالوو او یوه ورځ په ما او تا باندې لوږه نه ده راغلې ایا ما او تا دا سوچ کړی چې ما او تا سره به رب العالمین د دې حساب کوي؟ ایا ما او ستا د سترګو نه چرته اوښکه توی شوې ده؟ افسوس زمونږ او ستاسې په دې نفسونو باندې افسوس زمونږ او ستاسې په دې ایمان او اسلام باندې افسوس زمونږ او ستاسې په دې يره باندې چې د رب العالمين نه يريږو او د رب العالمين نه يره به داسې وي چې ما او ته د رب العالمين نعمتونه خه ډېر استعمالوو خو د رب العالمین عبادت کولو ته تیار نه یو پاغي کې سست او ناراسته یو او د غفلت نه کار اخلو خو لنډه به دا ووایم مؤمنانو مسلمانانو وروڼو هر انسان ته په کار دي چې د خپل سر په خپل ګریوان کې ښکته کړي او د خپل نفس او د خپل ځان ته سوچ او فکر وکړي چې زما لاره کومه ده او زه په کومه لار باندې روان یم. زما په نفس کې کوم صفات موجود دي او په کومو صفتونو ماته رب العالمین امر کړی دی خو رب العالمین دې زمونږ او ستاسې زړونه او نفسونه پاک او صفا کړي کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره وکړه چې رب العالمین به زمونږ نه د دې نعمتونو تپوس کوي او موږ سره به د دې حساب کیږي نو بیا دا فرمایل چې ای خلکو کله تاسو دا پېدا کړئ، یعنې دا نعمتونه پېدا کړئ او لاسونه ور اچوئ. نو تاسو د خوراک په اول کې بسم الله ووایئ. او کله چې ماړه شئ او خوراک وکړئ نو بیا دا دعا ووایئ چې الحمد لله الذي هو اشبعنا وانعم علينا فافضله همدغه رنګ نورې دعاګانې هم شته د خوراک کولو نه پس بیا د دې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېدو او ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ته یې وویل چې ته سبا راشه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عادت و چې هر چا به ورسره نیکی او احسان وکړو نو دا به یې غوره ګڼله چې د هغه عمل بدله ورکړي خو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه دا وانه وریدل عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ای ابو ایوبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا ته امر کوي چې ته سبا ورشي ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مې په غوږو کې نیولې او په سترګو مې منلې ده چې کله سبا ورځ شوه، ابو ایوب رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورغلو، نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ته یې یوه کوچنې او وړه وینځه ورکړه، دې لپاره چې د ده خدمت وکړي او ورته ویې ویل چې ای ابو ایوبه! د دې په باره کې موږ تاته د خیر وصیت کوو. یعنی ښیګړی وسره وکه ځکه چی تر کومه زمونږ سره وه نو مونږ د دې نه د خیر نه بغیر بل څه نه دی موندلی یعنی په دې وینځه کې خیر دی او د خیر کارونه کوي او د شر کار پکې نشته دی نو ته هم ورته د خیر نه کار واخله نو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې خپل کور ته راستون شو چې وینځه هم ورسره وه ام ایوب یعنی د ایوب مور چې کله هغه ولیده نو ویې ویل چې ای ابو ایوبه دا د چا ده ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې دا زمونږ ده دا خاص رسول الله صلی الله علیه وسلم راته هیبه کړه نو ښځې ورته وویل چې څومره ښه هبه کوونکې او څومره ښه هبه ده. ابو ایوب ورته وویل چې د دې په باره کې موږ ته نبی علیه الصلاة والسلام د خیر وصیت کړی دی. نو ښځې ورته ویل چې موږ د دې سره څه وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت په ځای شي. نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ورته وویل والله که زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وصیت په ځای کولو د پاره د دینه بل غره لار نه مونږ کوم چې آزاد یې کم نو خزه هم ورته وویل چې سم لار د ته معلومه شو ته کامیاب یې دا غینه پسې بیا وینځه آزاد کړه مؤمنانو مسلمانانو ورونو دا د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د ژوند ځنې خاطرې وې د کور او د ډاډ په وخت کې خو کته غواړي چې د د هغه ځنو جنگي کارنامو نه ځان خبر کې نو دا به درته ډېرې عجیبې معلومې شي ابو ایوب رضی الله تعالی عنه خپل ټول ژوند په غزا کې تیر کړو او ټول عمر غازی پاتې شو تر دې چې د ده په باره کې ویل شوي دي چې ابو ایوب په هغه ټولو غزاګانو او ټولو جنګونو کې برخه اخستې ده چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت نه راواخله بیا د معاویه رضی الله تعالی عنه تر دور پورې دغه جنگونه او غزاګانې کړې دي په دې ټولو کې برخه اخستې ده بغیر د هغه غزا نه چې دی په یوه غزا کې مشغوله و او بله به ورسره پاتې شوله نورې په ټولو جنگونو او ټولو غزاګانو کې برخه اخستې ده د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه د ټولو نه وروستۍ غزا چې ده د هغه وه چې کله معاویه رضی الله تعالی عنه د خپل زوی یزید په مشرۍ کې لښکر تیار کړو او د قسطنطنیه د فتح کولو لپاره ولېږلو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه دا وخت د ډیر عمر سپینګیری وو او د ده عمر تقریبا اتیا کاله تیر شوی وو خو بیا هم دومره ډیر عمر د دې نه ایسار نه کړو چې د یزید د بیرغ لاندې لاړ شي او یا د دریاب سترې څپې د رب العالمین په لاره کې د د غزا او د جنگ د پر خند وګرځي نو د دښمنانو سره د جګړې د تیارې ډېر وخت لا نه و تېر شوی چې د دښمنانو د کورونو په علاقه کې ابو ایوب رضی الله تعالی عنه په داسې بیمارۍ باندې اخته شو چې جنګ ته د تلو نه یې ایثار کړو. یزید د تپوس کولو دپاره ورته راغلو او پوښتنه یې ترېنه وکړله چې ای ابو ایوبه! څه ضرورت لرې؟ نو ده ورته وویل چې زما سلام په اسلامي مجاهدینو او لښکر باندې ووایه او ورته ووایه چې ابو ایوب تاسو ته دا وصیت کوي چې د دشمن په ځمکه کې د خپل ورستنی هدف پورې لاړ شئ او دې در سره واخلئ او ابو ایوب د خپل قدمونو لاندې د قسطنطنیه د دیوالونو په څنګ کې خخ کړئ نو د دې نه پس اسلامي لښکر د ده د هیله او ارمان پوره کولو ته لبیک وویل او دښمن په لښکر باندې یو په بل پسې بریدونه او حملې وکړې تر دې چې د قسطنطنیه تر دیوالو پورې په داسې حال کې ورسېدل چې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه یې د ځان سره اخستې وو هلته یې ده ته قبر وکنستو او دې پکې پټ کړو رحم الله أبا أيوب الأنصارية فقد أبى إلا أن يموت على ظهور جياد السافنات غازيا في سبيل الله وسنه تقارب الثمانين رب العالمين دي أبو أيوب أنصاري رضي الله تعالى عنه بانت رحم وكره هغه د رب العالمين د جهاد او غزا په لار کې په داسې وخت او داسې حال کې ساه ورکړه چې عمر يې اتيا کالو ته نږدې و او د جنګ د تکړه اسونو په شا باندې سوور و. آمين. مؤمنانو مسلمانانو ورونو که څوک د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه نور معلومات حاصلول غواړي نو هغه دې دغه کتابونه وګوري الاصابه دویم جلد است الغبا پنځم جلد تهذیب التهذیب دریم جلد تقریب التهذیب اول جلد طبقات کبرا دریم جلد تاریخ اسلام د زهبي دویم جلد او داسې نور د سیرت کتابونه مؤمنانو مسلمانانو ورونو دا و د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه مختصر سیرت نو اوس راځو دې ته چې د دې سیرت نه بعضې فائدې بیان کو یا په بل تعبیر سره زمونږ ستاسو لپاره په دې سیرت کې کوم درسونه پراته دي اول درس او اوله فائده هغه دا چې مسلمانانو ته پکار دي چې د خپل مشر او امیر داسې قدر او عزت وکړي لکه څنګه چې صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو دویم درس او دویمه فائده هغه دا چې مسلمانانو ته پکار دي چې د خپل مشر او امیر په راتګ باندې خوشاله شي لکه څنګه چې صحابه د نبی علیه الصلاة والسلام په راتګ باندې خوشاله شول. دریم درس او دریمه فائده هغه دا چې مؤمن مسلمان ته پکار دي چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره داسې مینه محبت وکړي لکه څنګه چې صحابه ورسره کوله څلورم درس او څلورمه فایده هغه ده چې د مسلمانانو امیر خصوصا او عموما هر مسلمان به دنیا پرسته نه وي او نه به مالداره خلکو ته د دنیا د وجې نه ځان نږدې نږدې کوي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړل پنځم درس او پنځمه فائده هغه دا چې د مسلمانانو امیر خصوصا او عموما به هر مسلمان عاجز وي او تکبر به پکې نه وي لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه په ملګرو کې تکبر نه وو او عاجزي پکې ډیره وه شپږم درس او شپږمه فائده هغه ده چې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د کور سره اوخه ودرېدل دا د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه په غټ فضیلت باندې دلالت کوي ځکه چې اوخه د رب العالمین په امر باندې ودرېده اووم درس او اوومه فائده هغه دا چې مسلمان ته پکار دی چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دسې خفه شي لکه څنګه چې ابو ایوب رضی الله تعالی عنه پر خفه شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دسې خیال وساتي لکه څنګه چې ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وساتلو خو اوس د مسلمانانو حال ته چې وګورو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت باندې تور داغ لګول کیږي او مسلمانان چپ ناست دي. په رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې استهزاء او ټوکې خلک کوي، خو مسلمانان د کفري حاکم او بادشاه لاندې او د کفري قانون او نظام لاندې د ذلت ژوند او زندګي کوي او د رب العالمین په لاره کې یې جهاد پرېښی دی. هندوانو او د غوا زامنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپکاوی وکړو هندوانو په غوا باندې غیرت وکړو او د مسلمانانو د پیغمبر سپکاوی یې وکړو خو مسلمانان بیا هم په خپلو کورونو کې ناست دي او د رب العالمین په لاره کې جهاد نه کوي مسلمانان د کفري حاکم او قانون لاندې د ذلت او سرټیټه ژوند او زندګي کوي خو د خپل پیغمبر د سپکاوي انتقام اخستلو سوچ او فکر ورسره نشته او نه په خپل پیغمبر باندې غیرت کوي اتم درس او اتمه فائده هغه ده که رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس موجود نه دی نو موږ ته په کار دي چې د هغه د طریقو او د حدیثونو عزت او احترام وکړو او په خپل ځان او په نورو باندې عملي کړو نه هم درس او نه هم فائدہ هغه دا چې د هجرت او جهاد په لار کې به په انسان باندې سختی او تکلیفونه راځي لکه څنګه چې ابوبکر عمر رضی الله تعالی عنهما او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سخت لوګي د وجنه بهر راوتل او خپل کورونه یې پرې خودل لسم درس او لسمه فائده هغه دا چې مسلمان ته پکار دی چې د خپل ملما د وس مطابق خه قدر او احترام وکي او زړه ورته تنگ نکړي لکه څنګه چې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د خپل ملمانو قدر وکړو یولسم درس او یولسمه فایده، د شریعت په رڼا کې دنیاوي کار او کسب کول دا جایز دي او دا دنیا پرستي نه ده، لکه څنګه چې ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د خرما ونې او چیلې ساتلې وې. دولسم درس او دولسمه فائده هغه دا چې هر مسلمان ته پکار دي چې په دې فکر کې وي چې که د هر څومره سخت ناپس نعمتونه ورته ملاو شي نو دې به دا وایي چې رب العالمین به زما سره حساب کوي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنهما ته ویل خو اوس مونږ تاسو خپل ځانونو ته سوچ او فکر وکړو چې څومره نعمتونه استعمالوو او د قیامت د ورځې د حساب سوچ او فکر څومره کوو دیارلسم درس او دیارلسمه فایده هغه ده چې د ډوډۍ په شروع او د خوړلو نه پس نبوي دعاګانې ویل لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل خو دلته نبي عليه السلام دا وفرمايل چې کله تاسو خوراک کوئ نو په اول کې بسم الله ووايئ، خو ډېر مسلمانان بيا داسې وايي چې بسم الله وعلى برکت الله، نو دغه د وعلى برکت الله لفظ چې دی دا د نبي عليه السلام نه نه دی ثابت او دا نبوي طريقه نه ده، او د دې نه ځان ساتل پکار دي او دا نه دي ويل پکار صرف بسم الله کافي ده بعضي خلک وايي چې مونږ خو د رب العالمين نه په دې سره برکت حاصلول غواړو نو مونږ وایو چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خوراک به برکت وو مونږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نعوذ بالله ډیر خپویګو چې هغه وعلى برکت الله نه دی ویلي او ما ته یې وایو هغه صرف بسم الله ویلې ده او ما ته صرف په بسم الله باندې اکتفا نه کو ځان سره سوچ کول پکار دي مونږ تاسو ته هغه عمل کول پکار دي چې رسول الله کړی وي ځان نه به عملونه نه جوړو دا دین اسلام دی او دا رب العالمین رالیږلی دی دا څه دکفارو قانون او نظام نه دی چه هر سړی به پکې ګوتې وهي. څوارلسم درس او څوارلسمه فایده هغه ده کله چه درسره څوک احسان وکړي نو هغه ته د احسان بدله ورکول جایز دي لکه څنګه چه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه سره وکړل پنځلسم درس او پنځلسمه فائده هغه ده چې تر مرګه پورې د رب العالمین په لار کې جهاد کول خپل عمر او غټوالي ته نه کتل لکه څنګه چې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه وکړل شپاړسم درس او شپاړسمه فائده هغه ده چې دنیاوي فقر او غریبي دا د باطل پرستي علامه او نښه نه ده، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر او عمر او نورو صحابه و د فقیرې او غریبې ژوند او زندګي کړې ده. بعضې خلک وایي چې دې مجاهدینو څه وکړل، نه یې کور شته، نه یې در معلوم دی، بچي یې در په در او دا په خپله در په در. نه خپل کور لري، نه خپل ځای لري، کله په یو ځای کې اوسېږي او کله په بل ځای کې اوسېږي، ده ته په کار و چې خپلو بچو ته یې کور جوړ کړی وای، بنګلې یې جوړې کړې وای، ګاډي یې ورته اخیستي وای. دا څنګه جهاد دی او دا څنګه اسلام دی؟ دا د جاهلانو او د قمقلو خلکو کار دی چې د غریبۍ او د فقر د وجې نه په انسان باندې داغ لګوي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او زندګی ته مونږ تاسو وګورو او دغه د ملګرو صحابه او ژوند او زندګی ته مونږ تاسو وګورو هغه د ایمان د حفاظت کولو لپاره فقر او غریبي برداشت کړه خو د کفارو غلامی و نه منله او د کفري قانون او نظام لاندې د ذلت وخت تیر نکړو هغوی سره د اسلامي قانون اونظام او د هغوی سره د اسلامي حکومت راوستلو غم او فکر وو خو نن سبا چې د مسلمانانو حال وګوري او د هغې سوچ او فکر وګوري او د هغې ذهن وګوري چې څنګه جوړ شوی دی او په کوم حالت کې ژوند او زندگی کوي د اسلام هم د خلکو ته یو ناشنا شیخ کاری رب العالمین دې زمونږ استاسې زړونه او نفسونه جوړ او برابر کړي رب العالمين دې مونږ او تاسو ته د دين اسلام په هر حکم باندې د عمل کولو توفيق راکړي. رب العالمين دې زمونږ او ستاسو د بدنونو نه غفلت او سستوب وباسي. رب العالمين دې زمونږ او ستاسو زړونه او سوچونه او فکرونه برابر کړي. رب العالمين دې زمونږ او ستاسو اعمال او عملونه برابر کړي. رب العالمين دې مونږ او تاسو د هر بد عمل نه وساتي او رب العالمين دې مونږ او تاسو ته د هر نیک عمل کولو توفیق راکړي.